و تخدید الرعیت علی الملک یا برنگښت کول دی رات په بادشاہ باندې والعبد علی مولاه یا دی غلام په مولا باندې یا دی زوجی په چا باندې په زوج باندې دا یو بل برنگښت کول په یو بل باندې تفریقی غرزول وغیرہ دا داس یو فساد دا چې داس ظاهری فساد خو نه دا خو دې سره معاشره خرابیږي نو بادشاہ چې په داسې کارونو خبریږي نو دا خلل بچ کئ لری کئ دا به ونیسی د تاویزان ماویزان چه کئ دا سحر محر دا دا به ونیسی جیل ته به واچی ښه به چکی پاسته کی څونه یو معاشره دغو خلقو خرابه کړی تاسو نه وینی په دی کلو کی هغه کی کنه دی ځنی ملایانو څونه د معاشره خرابه کړی دا دی نیوللو قابل دی او مقصد برسر عام ښدی غربولو چه دی مستحق دی یو پیشه یی جوړه کړی او ناست دی پاکټونه اخیستی تاویزان لکه څه پیاز ورخواته پراته یا څه یو غوبل یې جوړ کړی یې کله په یوه تاویزان کا او کله په بل کا سب غټې غټې پیسې په اخلي ایو ټوله معاشرې کې یو فساد راوستی یا ښځې راځه او تا نر ورته راځه تا پیریان دي چاته څه نو ورجي روا چاته څه ورجي روا څه یو ارامیتوب یې سره جوړ کړی که نه دا ټول د غربولو قابل دي شاه صاحب رای مطابق تاسو دغه رای ده که نه چور لوی فساد جوړ کړی کله په یو تعویزان کا او کله په بل کا تا پیریان دی تا جنات دی تا باندې دیوان راغلی دی بهر حال خبری ډیری دی خو بیا ناوخته ده شه جی یو غوبل جوړ کړی ګوره خدای به رزق درله درکړي قرضه اخلو خو دې ته چیرته طمع ونه ساتو ټیک ته صحیح تعویذ دم درود دا ټیک دی او دې باندې اجرت مقصد دا چې دې باندې شکرانه اخیستل دا هم ټیک دی دا جایز بولو خو لیکن دینه کاروبار جوړول دا ګوره د اسلام روح سره منافی دی اسلام یو خپل روح لری داسی زبردست غوندی روح لری بلکل کتابونه ما پسی ګورو دا اسلامی لحاظ سره خوند نه کیی چی دا سړی یو کاروبار جوړ کی او یو پیشه یی جوړ کی هکنی چی چا پیشه جوړه کړی تاسو چیرته دی صحیح نظر باندی ورته وګورو په مخ کی ټکی نور نه ښکاری چی چا د تعویذونو پیشه جوړه کړی او دغه تعویذونه که باقاعده په دغی مشهور یا خپل ورته ناست یی یو کاروبار یی جوړ کړی پوه شوې په مخ کې ټکی نور نه ښکاري او کله په هلکانو تعویذان کوي او کله په جینکیو تعویذان کوي او څه یو غوبل چې جوړ کړي هلکه دې صبر ورته وکړي یا څه چل وکړي خو بیا ټیک ده پوه شوې دا نور څه حرامیتوبونه دا ډېر سخت ګناه ده ښه جي دې به مې ښه وضاحت درته کړی و په دلایلو خو اوس به هر حال ناوخت ده والزوجة علی زوجها خدای په رزق انشاءالله العزیز دغسې درکوي خدای پاک ذمه داری اخیستی ده وما من دابة فی الارض الا علی الله لیکن دا پیشې دی خدای تاسو هم موږ ته نصیب نه کړي چی دا یو پیشه دی جوړه کړي او زرونو روپۍ ګټه تاسو یو غوبل جوړ کړی شه جی دارنګه سد عادات فاسده عادات فاسده په یو مملکت کی رال نو هغه بر وخت سد باب پکار ده داسې نه وي دا معاشره بالکل بګاړ شي او ختمه شي شه جی ومنه عادات فاسده او بل دی هغه خلال شینونه عادات فاسده دی بیا ځنې عادات فاسده دا دي چې په هغې کې هغه ارتفاقات واجبه پاتې شي سړي نه محمل شي هغه ارتفاقات واجبه او قابل سړی پاتې نه شي ځنې داسې بد خویونه دي کل لواتت لکه لواتت سو دا عام شو په یو ملک کې نو بادشانو ته پکار دی چی د دی فورا چو کی سد باب وکی یا څه حاکت څه د شاینی دی خپل مابینس کی ځان سره څه اخوا دیخوا مږی رامږی چی خپل مابینس کی د شاینی کئی دی ته څه حق ورتای چی دا څه هغه یې کئی دا نور شیونه یې کئی دی ته بیا چو تای لواطت نو دا ارامی توبونه سره شوری سله نو بیا به واده نه کئی سره بیا خو دا ارامی توب دو خو هغه کار به هسی پوره کیږی بیا به دا ټول نظام چه سی درهم برهم سی و اتیان البهایم دارنګ ځناورو ته مقصد دا ده چی دی کیسو کی ورتلل دی زناورو سره دا کارونه شروع سی فانها تصد عن النکاح نو دا سړی د نکاح نه منع کوي نو دا خو یو ارتفاقات واجبونه ده نو ایغه نه سړی منع کوي نو د دې صد باب پکار ده او انسلاخ عن الفطرت السلیمه یا یو سړی مقصد فطرت سلیمه نه اوزی کر رجل یؤنث سړی دا او جان نه مؤنث جوړ کو او مفعول مطلق ځان نه جوړ کا او بس یو غبل چ د جوړ کړی دا والمرأه تذکر یا خزه دا او ځان نه مذکر جوړ کړي مذکر سره کینی هغه غس لباس سم یو هغه د تب وای ملک دا شجی نو دې شینو او صد باب پکار دا او حدوث لمنازعات عریضه کالمزاحمه علی موتوءة من غیر اختصاص بها وکادمان الخمر یا حدوث تی نور داسی چپڑے چپڑے لانجی لکہ مزاحمت علی الموتوء دی بل چا ښځی باندی ته چه کئ مزاحمت کئ هغه کئ او څه ورسره اختصاص هغه نشته آرامی توب دی جوړ کړی ده یا مقصد همیشه په شراب او نشی کی اوسیدل وغیره دا دی جنګ جګړو او ټول نظام چه کئ خرابی چرس نشه وغیره ګوره څونه بی دینه حکومتونه دی لیکن دی نشی او دی دغو شیونو څونه چه دی مخالف دی دی سره هغه ټول نظام او مفاد عامه هغه خرابیږی منع المعاملات الضاره دارنګه چی کوم معاملات مضر معاملات حکومت په هغه منع کئی دا خلل فی الحکومت جوړیږی مضر معاملات لکه مثال قمار سو دا شرطونه سل هلکان دی شرطونه کئی ربا کئی اضعاف مضاعفه رشوتونه سو تطفیف الکیل سو په وزن کی تدلیس څه په سلع کی عیب پټول شو دارنګه تلقی دی جلب شو هغه له مخکی نه هغه ته ورتلل شو قافلی ته چی لا بازار ته نه راغلی چی زه ارزان شیونه ونه وکا بازار کی بیا ګران خرڅ کو احتکار شو دی دی پاره زی خیر اندوزی چینی سٹاک کی چی مقصد دا چی اچانک شه غټه ګرانه شی او بیا غوړی سٹاک کی بل شی داسی سٹاک کی دا احتکار ذخیره اندوزی دارنګه مقصد نجش څه سودا کئ نو خو هغه حرامی توب کئ چه هغه بل ته خامخا ګرانه کی نو دا شئینا دا معاملات دی خو دا مضر دی دی سره معاشره خرابیږی دی سره مفاد عامه هغی کی فرق رادرومی دی سره ټول نظام صالح آ تباہ کیږی او دی سره خلق اطمینان هغه ختمیږی بی چینی او اضطراب رادرومی نو دا شیونه خلل راولی په حکومت کی ګوره څونه یو چینی ګرانه شوه څونه خلل یې راوسته په ذهنونو کی اضطراب او هر سړی چی دا یې څه او دا خدای دی تباه کړي فلان دا ډینډه دا چوره خبری نو دی سره هغه نظام صالح چه سی هغه خراب شی نو دا یو خلل وی ومنه معاملات او بل دی اغنا خللونو نا چا خلل راولی پا حکومت معاملاتو کی اغا معاملات تی زارا دی بالمدینہ کالقمار لکہ شرط سور ربا اضعافا مضاعفا چو چند ربا شوا ربا تحقیق پہ درته کوم پا اغا کی سود وال پہ نظامونو بحث کی بلا ورځ کی براشی انشاءاللہ ور رشوه رشوت سو و دارنګ رشوت سره څونه خلق د خپل حق نه محروم شي او یو بی حق سړی هغه حق چکی واخلی بهرحال دا واضح کیسې دي تطفیف ته کیل سو ناپ تول کی کمی کول شو وزن کی وغیرہ و تدلیس تدلیس فی سیله صاحبونه پټول وغیرہ شو تلقی دی جلب شو احتکار نه جش سو ټول تشیمی درته وکړه ومنه وم اچبل منع الخصومات ومنع اسبابها ځنې داسې خصومات وي چی دی ایغی حقیقت الحال پتہ نه لگی هر یو قرآنونه که یو قومی لانجی وی هر یو شاهدان پیش کیدا نو پدی کی خ سوچ کول پکار دی چی یاره سنگه فیصله وسی دستاویزونو سره دی سړی وګوری آخوا دیخوا ماضی مستقبل په هر لحاظ سره دی سړی نظر وکی بیا دی حاکم چکی فیصله کئی کله دی هغه دی وجنه نشی کولای ایغ سره گواهان ایغ سره گواهان پوه شوی هغه قرانونه کوي هغه کوي لکه دا لانجی په غرونو کې چی وی ډیری وی په دې ایجنسیو کې آ یو غو بل جوړی په غټو زمکو باندې غره غونډی باندې سره جګړی او دنیا سوانو خلق سره په ملګی الان کې دوره قدر غونډګی او سو په سیړی یو بوټی او دا یو غو بل چی جوړ کړی شاجی نو دې کې ډیر اهتمام پکار وی دی ایغ وخت مطابق هغه هغه ته به رد کی و ابداء وجه الترجیح او وجه دی ترجیح ته به گوری پکی و معرفت مکاید المتخاصمین دی دواړو هغه مکرونه چالاکی آ به معلومه کی و نحو ذلک اله به بیا دا ختمیږی دارنګی دا هم خلل ده چی یو مدینه خلق ولګی او ټول هغه شهر پریدی شهری نظام پریدی او کلو ته لاړ شی ځای په ځای کلو کی څه کی کورونه وکی نو هغه چی دی ایغ شهر کوم آمدنی او کوم تجارت او کوم ملک ته فائده وه ټیکسونه وغیره هغه چه سی ختم شی نه داسی کول هم مقصد دا دی چی پکار ندی بل دا ندی پکار چی یو ملک خلق ټول ایک یو کسب شروع کی ټولو تجارت شروع کا لکه غنم به د کوم ځای نه راړی پوه به شوې نه نه مختلف طبقې دي مختلف مقصد دا دی چې کارونه کوي که ټول ایک یو شی سوري کړي ټول په فوج کې درته برتي شو هلکه بیا به څه کوې نو ټول به خلک په سرحدونو سره پراته یو او بیا به مقصد دا دی چې د ملک نور نظام چلول دي تعلیم و تعلم سلسله دي مدارس دي مساجد دي اسپتالونه دي وغیره دا نور به څه چل کوي نه نه ټول خلق په ایک یو کار ته نه متوجه کیږی نه مختلف شعبی به مختلف خلق کئی اړه به د دنیا نظام چلیږی که ټول دنیا خلق ایک یو کار ته متوجه شی په هغی ورځی باندی به د دنیا نظام چه وی ټپ شی څوک په څه کار کئی څوک په څه کار کئی مختلف شعبی به یی شه جی لیکن اصل شعبہ آبا دی هر ملک زراعت وی زراعت با اولنی شعبہ وی ځکه چی هغه دی هغو شیونو مقصد پیداوار کئی هغه مال پیدا کئی چی هغه دی انسان بنیادی ضروریات وی او دا نور تجارتونه دا به ثانوی درجه کی وی ځکه تاسو سوچ ته هر ملک په زراعت باندی څونه هغه ورکئی دا ډیمونه جوړوه دا نهرونه جوړوه شاه صاحب به خپله درته ووایی چه ډیمونه دی جوړ کی بادشاه او نهرونه دی ولګی هغه چه ځمکی آبادی شی او زراعت پی ایغ ملک چه وی خود کفیل وی بیا مقصد دا دی چه نوری خبری چه وی آسانی وی جوړه خو کال کی یوی ضرورت رادرومی کیسه نه کیسه خو غنم او دی اوبو څکلو او خوراک څکاک چه کوم غټ امور دی چه هغی کی دا ملک چه وی دا خود کفیل وی. ښه جی ټولی طریقی راجی خو خدای می دی خود مختار بادشاہ کی خود مختار او دی ډیر وطن غټ ښه جی تاسو ته به لوی لوی عهدی ان شاءالله درکوم خو چې کومو کی صلاحیت یو ته ګورو به ښه جی چې حجتونه یې زده کړي کنه ومنه او بل دا دا ان یبدو اهل المدینه شه جی ويکتفو بالارتفاق الاول چی مثال اهل مدینه ولګی او دوی ارتفاق که اول باندی اکتفا وکی الاړ شی کلو کی دی رشی دا به نه کئی دی سره خلل رادرومی په هغه کی او یتمدنو فی غیر هذه المدینه یا ټول بل ځای ته لاړ شی هلته تمدن اختیار کی نه دی سره نظام ټول خراب شی او یکون توزعهم فی الاقبال علی الاکساب یا ټول هغه مقصد او وی با توجع دی دی په هغه توجع علی الاکساب کی بحیث یضر بالمدینة داسی نه چه ټول یو شی ته کسب ته توجع وکی چه هغه ضرر ورکی مدینه ته مثل ان یقبل اکثرهم علی التجارة ټولو تجارت واخیست و یدع الزراع زراعت مثال پریښود او یتکسب اکثرهم بالغزو یا اکثر خلق هغه کسب دی معاش په غزا سره کئی او نوکر پیشه او مقصد دا دے چی فیکٹریو وال او تجار او حفظہ سپاہیان پولیس او مقصد دا دے چی دا فوج وغیرہ دا نور ټول به بمنزلة الملح المصلح له دا په منزله به د چا وی د مالګی وی او د قوم اصل سرمایه به چی وی زمیداری او کاشتکاری او زراعت وی تو اوس وګوره پاکستان کی اصل هغه چه دا زراعت تا چوک ته زراعت ته او د نور فیکټری هغه دا خو مقصد دا چی په دی زراعت په لحاظ سره چی واخلی داسی دی لکه آټی می نمک کی برابر لکه مقصد په اوړو کی څه وغورځی مالګه وغورځی اکثر خلق زراعت پیشه خلق نه یی تا دی کور اکثر مقصد آمدنی آ په چا باندی زراعت باندی ذمه داری باندی او ځمکی دی او جوار دی غنم دی او دا ترکاریانی دی او دا شیونه دی کره او خرڅوه او هغه کوه شه جی بل اوس که چیرته په یو ملک باندې داسې هغه راغله سو حیوانات راله مزیر یا ملخان پراله یا داس نور مزیر حیوانات پراله ډیر شو نو حکومت پدی ایغه انتظامو کی سو دویگان بورته ایجاد کی چه آغا شئینا چکی لری کی مڑی کی دا شای در تکی دارنګه حکومت په غټی غټی کلاګانی جوړی کی دارنګه حکومت په سرحدونو باندی چوکی جوړی کی چی هغه کی فوجیان اوسی او دارنګه هغه ثغور به جوړ کی یعنی مقصد چی دشمن هغه نه پکی بچ کیږی کلاګانی وغیره او هغه چی کوم کی دا خلق چی کوم چوکیداری کئی هغه پکی اوسی داسی برجونه به جوړ کی بازارونه به جوړ کی پلونه به جوړ کی چی آمد و رفت آسان وی او یو بل ځای ته آمدنی او مقصد دا دی چی بل شی رسول تو نه راړول تا ور رسول دا چی وی آسانی طریقی سره کیږی ګوره دا یو مصری بانډه ده چی پول په جوړ کی څونه آسانتیا به جوړه شی او دو خلقو به تجارت لین چسی سره جاری شی دارنګه غټی غټی کشتی به جوړی کی په سواحلو باندی به ولاړی په هغه باندی نو خلق به تجارت په کئی اکه سبا اچانک ضرورت پیش سو چیرته سو حادثات رالو نو یو بل پړه به په اوړی نو داسی دی دی شیونو به چکی انتظام کئی دا اوس ټول حکومتونه دا شی نه کئی شاه صاحب ډیر عجیب هغه سړی او سیاسی سړی او ومنه انتشار السباع الزاریہ بل اغا انتشار دے سباع زاریہ دا یعنی اغا مقصد مزیر حیوانات والحوام اغا مقصد دا دے چھ حشرات وغیرہ موزیہ فیجب سعی فی افنائها دے دی پل رکولو کی بیا مقصد دا دے چھ چدا و سعی واجب دا ومن باب کمال الحفظ او اله به د یوه مملکت مقصد دا دی چی کامل حفاظت او د یوه مملکت کامل هغه ربط او تعلق به محفوظ اله پاتی شی بناء الابنیة التی چی داسی بناګانی به جوړی کی یشترکون فی الانتفاع بها چی ټول خلق به په هغی نفع کی سره شریکی کلا سوارله کلا شهرونه به کوټونه وغورځی غټ غټ کلاګانی کوټونه به ونوی دیوالونه والربط او غټی غټی کلاګانی به جوړی کی شه جی چی هغه دفاع دی پاره خلق بیا پکی پراته یی لکه دا کله بله ایسار شاهی کلا فلانی دغسی والحصون دا پی هغی باندی ور والصغور او دارنګی صغور یعنی داسی هغه برجونه به جوړ کی چی هغه مقصد دا چی هغه پکی ته ناست دی والاسواق او بازارونه وغیره والقناطیر پلونه دا شیونه به جوړ کی ومنه حفر الابار و استم او دینه مقصد دا چی په دې سره کامل حفاظت رادرومي چې کوان به وکیني ځای په ځای ټیوبیلونه وغیره استنباط کې عیون به وکړي چینې وغیره به په ځمکو باندې جاري کړي وتهیئة السفن علی سواحل الانهار او هر وخت به کشتۍ او غټ غټ جهازونه به سواحلو د انهارو باندې ولاړي یو بل ځای نه به شیونه وړي راوړي تجارتونه به کوي او که چېرته ضرورت پېښ شو نو بیا به جنګ وغیره نو بیا به هغه کې چی فایده یي داسې نه چې دلته بیا کشتۍ جوړی بیا په اوړې ترای به دې کار کړی بل که یو ملک کې یو شی کم و نو بیا د بل ملک سره تجارتی لین دین جوړ کی او ایغه سره د داسې لین دین جوړ کی چې ایغ ملک کې کوم تجارت خلق دی ملک ترا درمی نو ایغه ته د 100% ضمانت تچا ورکی ضمانت تی امن و امان ورکی چې تاسو مونږ ملک ترا درمو او الت تجارت کو او تاسو بار به امن و امانی تاسو بالکل بی فکر اوسو تاسو ته هیڅ څوک سنوایی او که داسی خلقو ته څوک څه وایی چی هغه جنګجو نه وی جنګجو طبقه نه وی صرف تجارتی طبقه یی نو دا دی ټول قوم سره غداری ده او دا مقصد دا دی چی اصلاح نه ده دا خو دی ټول قوم هغه مفاد خرابول دی او دی ټول هغه ملک هغه نظام کی ګوتو چی دی وهل دی چی مقصد هغه تجارت تی پاره راضی او ته مقصد دا دی چی کای و هلکه دا خو مستامین غوندی ګان شی دو خو مقصد دا دی چی هغه اخیستی باقاعده ها البته چې کوم جنگجو خلق دی هغه هغه سره مقصد دا چې په وخت جنگ باندې که سړی جنگ کوي بیا ټیک تا او نور به مقصد دا چې هغه ته پورا امن ورکا او سی ذمہ داری ولې د مون خلق بل ځای زی آب الته مقصد تجارت کوي آب راضی دلته به تجارت کوي نو مقصد دا چې په دې طریقې سره به دا باهمي تجارت چوي وي او بیا به معاشره چوي خوشاله وي ومنه او بل شا سے وی چی دا د حمل التجار علی المیرا چی تاجران با په چا باندی سړی په قوت باندی برانګیخته کئی بتانیسهم او دا انس په ورکئی و تالیفهم او دوی ته په محبت غوندی چی تاسو راځو او تاسو ته به هیڅوک څه نه وایی او دا هلته تجارت کو هلته چی دی سره ملک آبادیږی و توصیة اهل البلد او وصیت په کئی اهل بلد ته ان یحسنوا المعاملة مع الغرباء چی دی مسافرینو سره تاسو ښه معامله کوو شه جی فان ذلک یفتح باب کثرت ورودهم ځکه چې ښه معامله ورسره کوې نو دې سره به هغه بل ملک خلق ډېر ځي راځي نو تا سرمایه به هلته وړي د سرمایه به دلته راځومي او سرمایه اصول دا دي چې سرمایه تر څو پورې ګردش نه کوي نو فایده یې نه لټېږي معیشت ته چې جوړ نه وي نو بیا هر شی بې بنیاده دي چې معیشت ته جوړ نه وي نو سرمایه چې کله ګردش کوي نو دوره په سرمایه کې څه رادرومي ترقي رادرومي ته جیب کې کېده لک روپۍ کال ته بیا راوړه که یوه روپۍ پکې زیاتي شوې وه او ته ورکه ګردش کال ته به یې کله درته درې لکه ګټلي ښه جي بهرحال دې به بیا خپل وخت سره تشریح درته کوم وحمل الزراع او دا هغه چې کوم دي زمیندار خلق په دې باندې برانګښته کوي علی الله یترکو ارضا مهملا چې تاسو چیرته بنجر زمکه ما پرې دو زمینداران به حکومت په دې برانګښته کوي چې موږ بدرله بلډوزر درکو او موږ بدرله دا ټیکټر درکو زراعت وال وغیرہ او در د خط تخمونه بدرکو سره به درته انتظام وکړو کئ نه دا حکومتونه په پوه شو دا خو مونږ وال ظالمان دي بیا پکې پیسې خوري افسران کني حکومت نه پورته ډېرې غټې منظوري ګانې شوي دي دي او بیا به درله دا شیونه درکو او تاسو چېرته ځمکه بنجر مه پرېږدو ځمکې چکو ابادو نو دې سره ملک ابادېږي شجی علا اللہ یترکو ارزن محملہ والسناع سناع با پدی برنگخت کئی علا ان یحسن السناعات او فیکټریو وال به په دې حکومت بننګښته کوي چې تاسو بهترین مال جوړو چې په عالمي منډۍ کې د مونږ مال څه وي قیمت وي او هلته د دې چکوي یو روب وي او دا ښه چلیږي نو چې چوره د یو ملک مال ډیر وځي نو دا دوره به هغه ملک چوي ودان وي په دې به داسې نه چې داسې شی جوړو چې تر بازار ورې بیا خرابي ويتقنوها لکه پاکستان وال واهل البلد علی اکتساب الفضائل او بل شهر خلقو ته به دا ورښایی چی تاسو فضائل زده کو خط زده کو حساب زده کو علم تاریخ زده کو طب زده کو والوجوه الصحیحة من تقدمة المعرفة او داسی طریقی زده کو چی له مخکی نه دی شی پیشن گوئی کولای سو او دی دریابونو او دی وغیرہ پلونو انجنیرنګ فلانه وغیرہ دا شیونه چی کو زده کو چی ملک چسی په ترقی باندی شی ښه جی شاه صاحب ډیر وسیع النظر سړی ده تاسو وایی چی صرف دا خو یی نه وویل چی صرف چه کاوه دین سبق زده کو نه نه معاشره پر خو هر شی چی وی ضروری وی که ټول رئیس و عدالت سره کینو بیا به معاشره وچلیږی دا دنیا نظام داسی اسانه خو نه ده شاه صاحب ډیر وسیع النظر سړی ده کوم غبی سړی وی کم ذهن سړی وی او کج ذهن وی کج فطرت وی هغه ته شاه صاحب کیسې عجیبه لګیږی چی دا ځنی ولی مونږ خو ډیر محدود غوندی ذهنیت وی دی طالبانو ملایانو صرف دی کوی چندخی والا یی چی دونه که در لاړ شی او ته یی چی هغه دریاب اوبه به دونه وی هغه ورته نه نه دا دی بیا به داسې لږ به طلا راکوي چیندخه داسې لږ نوره چې نه دونه به وي ورته له نه دینه غټې وي ورته له دا زه نه منه دینه به غټې چرنګه وبوي نو مونږ واک ملایان طالبانو خو دی کوي چند خان دا دی ټول شونه چي دي ضرورت دي کنن مونږ دا وسایل وای کنه ولی به مقصد دا ذلت ورځ مونږ لیدل چې د تاسو مونږ باندې رواني دي خوش دا ټول دی هغه دی معیشت ا دی دغه شینو تباہی دی وجنا دا چې معیشت مون خلق عیاشی شروع کړه دی مون بادشاہانو بیا بدر تاریخ سره کله ان شاء الله دی, دی بحث وکړه چې مون بادشاہانو سونه عیاشیګانې وکړي دی اغل وجنا مون معیشت چس پست لاړ ختم شو او د هغو خلکو معیشت بړاو سو نن موږ ته محتاج یو ته چې چا نه قرضه واخلې ته به یې سره جنګ وکړي پلار به دې وکړي چې قرضه ونه واخلې څنګه سلامونه به ورته کوې چې له لرې نه یې وینې ورته بوخچې بوخچې به کېږي پوه شوې نو موږ معیشت دغو خلکو قبضه کړو او څنګه قبضه ک بیا به د دې ان شاء الله العزیز وخت سره درته تشریح وکړم چې موږ معیشت باندې دغو خلکو څنګه حمله وکړه او موږ معیشت یې تباه کړ نو دې وجې نه مقصد دا چې موږ ونیولو له مرۍ نه اوس موږ کش نسو کولی چی دی دی خفیه ایجنسی او دی سی ډی نظام دا مضبوط وی چونه چی دی یو ملک سی ډی نظام آ مضبوط وی خفیه ایجنسی اغا کارگر وی نو اغا حکومت دورا محفوظ وی دی دشمن حملی نا او د بادشا مخالفینو نه د دې ارشی نه چی محفوظ وی ځکه چی هغه سیډی نظام چی کوم ډانچه وی او کوم خلق وی هغه بادشا ته صحیح رپوټ چکی هغه وړاندی کئی چی په دی فلانی شی باندی خلق خفه کیږی لهذا دا نه کول پکار دي په دې بل شي خوشحاليږي او دغشي متعلق دوره خلق دوره فيصد خلقو دا رأی ده او دغشي متعلق دوره فيصد خلقو چه ده دا رأی ده نو آ چه کله صحيح رپورټ ورته وړاندې کړي نو بادشاه ته دخپل رعيت هغه ذهنيت صحيح پته لګي. نو بیا بادشاه داسی کارونه کوي چی هغه د ده رعیت ذهنیت مطابق وی او داسی کارونه ځان ساتی چی په هغه باندی پبلک آ خفه کیږی نو دا د بادشاه د بادشاهی استحکام د اسبابو نه یو غټ چی وی سبب وی اکثر حکومتونه دا چی وران شی دا دی هغه خفیه ایجنسی هغه ورته چه سی مخالف شی خفیه ایجنسیو غټ غټ افسران هغه مخالف شی نو هغه ورته صحیح رپورت نه ورکوی ورته وایی چی او داسی نظام صحیح روان دا داسی دا داسی چه ترای مقصد دا دی چی کار کړای ځکه هر وزیراعظم چی رادرومی یا صدر یا فوجی حکمران دا چه را درومی چه کوم بادشاه را درومی اول اول لاس په هغه خفیه ایجنسیو کی وی خپل مزاج مطابق افسرانو چه کئی تبادلی پکی وکی او مقصد دا دی چه برتی ګانی پکی وکی دی خپل مزاج خلق آ پکی تا برداشت لګوی بلکل دی مثال داسی ده لکه یو مهتممی ناخبری دی مدرسی نظام نه اوس که ناظمان ده ته صحیح حال نه وتایی او ته چی بلکل جی ټول طالبان خوشحال دی نظام بلکل صحیح ده په هر هر سبق باندی طالب مطمئینی او صحیح ترتیب نه ورکی چی یاره فلانی استاد نه مطمئینی فلانی نه نه یی مطمئین هغه مقصد غیر حاضری ګانی کئی هغه صحیح سبق وایی هغه جای مړی برابر ده برابر نه ده په پوه شوی مطالعه نظام نه طالبان مطمئین دی مطمئین نه دی اوبه وی نه وی هر شای دا صحیح حال نه ورته بیانی نو ایغ ته خو وایی چی بس نظام ټیک روان ده الی طالبان دونه پریشان یی چی بل کال طالب ایغی مدرسی ته ځی او ته یی چی بلکل هغه مدرسی ته لاړ نه شی دا سبق نه ده پکی برابر دغه نه ده برابر کله اوبه نه یی کله مړی نه یی کله فلانی شی نه یی کله داسی ده او مهتمیم خبر نه یی چی لس پنځه کاله وزی مدرسه یی ورشاړی او ده ته پته نه یی. او که چیرته کاتا ډانچا عد سره صحیح تعاون کئی او هر هر شی باندی صحیح رپورټ ورکئی تعصب او دی ضد وغیرہ نه بالاتر مفاد دی هغه افسر ته ګوری هغه مطابق رپورټ ورکئی نو بیا به هغه اداره چیری ناکامه نشی نو بل دا شی ده چی دی شهر خلقو کی به دا پته لګی چی په دی کی مفسد څوک تا او ناصح څوک تا چی دا پته ولګیږی داسی یو سی ډی نظام به یی چی کوم مفسدین دی او کوم چی دی صالحین دی دارنګی دی محتاج پته ولګی چی چا احتیاج ده چوک سرکاری امداد ته محتاج دی او چوک هسی فضول سرکاری امدادونه غواړی دارنګه صاحب صنعت پته به ولګی دی چی کوم سړی څوره کسب زده ده حتی چی بیا هغه بادشاه په خپل بادشاهی اهمو صنعتی ادارو کی ولګی او هغه سره صنعت چه وکی ترقی وکی نو دا په هر حال لنډه یې دا ده چی دی یو حکومت خفیه ایجنسی او دی سی ډی نظام چی څوره مضبوط وی دوره هغه حکومت چه وی شه جی ومنه معرفت اخبار البلد او بل دادا چی معرفت تی اخبارو دی بلد دی اغا کلی اغا ټول اخبار به ورته معلوم وی شینا چی داسی کیږی داسی لیتمیز الداعر من الناصح دی دی پاره چی مفسد دی ناصح نه تمیز وکی وغالب سبب خراب البلدان فی هذا الزمان شیئان شاہ سے وئی چی ما پا زمانے کے غالب سبب دی خرابی دی نظام حکومتونو آدو شئینا دی او حقیقت ہم دادا چی دا دو شئینا دا دی حکومت خرابی سبب دی اوس هم دا دی او اوس هم چې کوم حکومت خرابیږي آ د دغو غټ سببونه چې دی دا دوه دي کوم کوم یو چې په خزانه باندې تنګی راشي یعنی مزید بوج واچه په خزانه باندې اقربا پرورش ورسی دی لس وزراو ضرورت ته چی کابینه کی دی لس وزیرانی ته شل واخلی خو شلو ته به تنخواګانی ایغور ورکړی په یوی محکمی کی دی پنځلسو نوکرانو ضرورت ته او ته پکی ته پنځه ویشت واخلی اقربا پر وری وکی خپل پکی ور دننه کی دننه کی زیاته برتی وکی. ځکه دا افسران چی کله ریټائرډ کیږی هغه او فوج پسی راشی او پولیس وال پسی راشی وی نیسی دغ څه کړی دی ناجایزی برتی ګانی یی کړی دی فلانا یی کړی دی فلانا یی کړی دی حد نه زیات نو دی سره په هغه محکمی باندی بوج راشی په خزانی باندی بوج راشی دارنګی لکه ایغ وخت بادشانو طریقه دا وه ای بس هر سړی ورځه چا به پټکی والی وه غټی غټی کونټی به اخیستی وی زه بزرګ یم عالم یم او زه خو اوزګار نه یم زه خو دین خدمت کوم لهذا ماته به نان و نفقه ټوله دی چی حکومت نه راځی مونږ خو هر څه په حکومت دی خپې به وتاړمې کړی وی شاه صاحب وایی چی ټول مملکت دغو خلقو چه که خراب که دا بی ځایه زهاد چی د ځان زهاد بولی او مقصد دا د خانقاهو والي بولي او مقصد دا دی چي زه عالم یم او زه خو غزاګاني کوم او دا یې یو کسب جوړ کړی دې دپاره چي حکومت نشه یي نه چکي ر حاصل کړي شاه صاحب وایي چي غټ سبب د وراني د مملکت هغه چي وي دا شی وي او شعر و شاعری اختیار کړی او ورته شعر وایا بیا ورته غټی پیسې ورکلا کوم مخ کی بادشاہانو حالات تاسو اوریدلی دی چې شاعر به ورته شعر ویلا بیا به دنیا چکړې پیسې ورکړي دا یو غوبل به جوړ او دا پیران دا هغه چی ورسی دا مشایخ بیا ملاو سی وسرا دا غټی غټی تحفی هغه ورکی هلته حکومت ځان په ساتی هغه نو دا په خزانی باندی چه را درومی بوج را درومی بوج نو دا دی یو غټ سبب وی دی چا دی یو ملک خرابی او بل باری ټیکسونه حد نه زیات ټیکسونه چی په فیکټریانو باندی او په صنعتی شیونو باندی په تجارو تجارتونو باندی او آمد برآمد باندی زیات حد نه زیات ټیکسونه کله کوم حکومت شروع کی نو هغه حکومت چه سی تباه شی ځکه چه هغه سره تاجر طبقه هغه مقصد دی هغه حالت خراب شی او هغه تجارت نه ګوتی ووینځی لاړ شی نورو نورو ملکو ته نو دی سره حکومت ته چه رئیسی خساره رئیسی بل سبب غټ آدا دا او بلکل دی که شک نسته اوس هم چه دی دوا دواړه غټ سببونه دی گورا له وس له ضرورت نه زیاته عمله ګرځول دا بوج راولی لکه مثال په طور پاکستان نیم اوس مقصد پچهتر فیصد اسی فیصد تقریبا پیسه دا په چا باندې لګیږي په فوج باندې کئ څه هیڅ نه کئ خپلو باندې استعمالوه خپل په مړه وه دغه کئ نو هلکه څه ضرورت ته ماته کنه په پوه شوې اټمی دور دا نه کئ ما سره هندوستان جنګ دا خو هسې یو ارامی توب جوړ کړی هندوستانه دې هلته فوج زیات ته عاج زیات ته نو هغه عوامو ته دا ورچوي چې په